دویم حصہ د سوره ال عمران شروع وا امون دا ویلو چې په دې کې اسباد د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د يهودو چې دلس کباحتونه هغه ذکر کول مخکې آیاتونو کې دا خلکو ذکر وکړو چې هغه امیانو مسله ورته معلومه شو توبه او باسلا نو دو شرط ذکر کړ چې یو توبه او باسی او دویم بیا عمل نه کوي نو الله به اونګه مهربان دی بل ذکر دا خلقو کو چې ایمان وروړي او د ایمان نرستو بیا کافران شو مرتد شو نو کده د مرتد کېدو نه مخکې هر څومره نیک عمل کړی دغه عمل قابل قبول نه دی زګه د عمل د قبلې دوه لپاره دنیا نه ایمان سره تل لازمي بیا او خلق باندې رد کو چې ما سره مال دولت ډیر دی او جنت خو په پیسو غسته کیږي نو قران کو فرمایل پیر انسان سره د سمکا او اسمان د سرو ډک شي او دې دې لپاره خرج کی چې د الله د عذاب نخلاص شمه نو هیڅ چیرې به دی نه قبول نشي نننی سبق کې کمال ته رسیدو یو طریقه خای ترغیب انفاق فی سبیل الله تعالی تا چې الله لاره کې مال خرج کا او په کومه طریقه باندې خرج کا نو الله طریقه کوي لن تنالو البر هچری تاسو نشي رسیدې جنت ته نیکای ته حتا تنفقوا مما تحبون تر دې چې هغه مال د الله لپاره کې قربان کې کوم سره چې ستامي نه ده پښتانه وایي چې زیاتی شي نو جمعاتي شي چې تا نه سیوا ده نو هغه طالب لور کا چې روټۍ تندور کې غورځېدلې طالب لور کا سړه پرته ده هغه طالب لور کا کم سالن کو ماشومان نو دي طالب لور کا او واځه به سر وړو به سر چې موږ باندې باندې الله نه جنت غواړو هغه سیس چې تاسو سره مینه نشته او دې د الله په نامو ورګه دا غي ثواب نشته د الله په نسبت باندې محبوب شي ورګه حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله وی د زم دا د چې د دنیا نه سم محبوب دي زما لار کې قربان کا بیا کو بولی دو محبوب شي قرباني کا بیا کو بولی دو محبوب شي قرباني کا او اسماعیل نه هما ته محبوب سو نشتا نو د الله د رضا د پاره په خپل زوی حضرت اسماعیل چاړه کې خورا ځکه هغه هغه محبوبو نو تبم د الله په نوم باندې هغه څه خیراتي ورکې چې ستا وسره دي دیبا اختر کې یا څه پروګرام کې نوم کوي نو د جمعات امام له جامع اخلي یا ولا پیزار اخلي نو ګرځي با په منډای کې چې 150 وکمه چې په لیکي کې چې اوستا جی دی اوس چې هغه چولونی یا به کپڑے او الله وی دا چې کپڑا راغی چې بس تر پوره شي او دا د الله په نوم باندې نو الله وی نه لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون چې ځان له څنګه جوړا کړی دا چې والن ثواب او کمال ته ورسی طالبان جماعت کې ناستو یو ولک راغې چاټای په خوا به چاټای وی ډیکر کو جوړې بوي الګ پکې پي راړل نو استاد دا پي واخلای طالبان حیران شو چې موږ د دې کوڅه کې आवाज کو چې براله خدای مو بخا نو دې موږ بس سپی کړي د کوڅې نه مزغلای او نن دومره چاټای ډکه دا پي وروړې چې پي والے دي کې خامہ حاضر چل استاد دی وی استاد راغی الګ مې تاسو کو الګ تاسو خو چې د ټکړو وظیفه نه ورکړي نن دا دړی شپږ سي روپۍ څنګه دراړل جمعه تا ویر اوسدایي دا پیسې رقم باندې شیو نو بشوراله دای جوټه کړ دنیا مې وی چې موږ یې سیم نو سکول جمعه ته یو سا طالبان به اوس کی طالبان خواږه خوري نو استاد یو غوسه شو چاټای دا غنه واغښت سر له وجه دا غرب سره د پولیسو کې لړو بغور د بیزار دی جمعه کې پېټوي شو چاټي غني واړ شو الګ په جړا شو یو استادي هغه چاټي دی ما ته چې د شپې په کوټه کې مونږ متیازې کوو نو دې په جمعه ته دای سیز ورګی متیاز وغلوخه دې مات کو په خواوا خلک یې ردل بار باندې راوته نو واړو بول به په کمرو کې کول نو په هغه چاړې کې غبري جمعه ترا لګلیو او په دې باندې موږ ورته شي جنت د جمعې پر ورځ کنده کې هغه لوټ ورکو چې دکان والے نه دي اتل لزه هغه ټانکی لګېدلی مرو د جمعه چنده کې یو قرض الله څخه کړل اله سر بولوډي او هغه مونږه زور به کور نه وچو او په دې مونږه جنت اخلو الله ولن تنالوا البر لکه اوس قرباني سیزن را روان دی نو دا موږ ګورو چې دا چې به خواري چې دومره لري غټي او خانک دا او غوخه ډکشینا ایسته ساروي والا وړي چې بل ورته وګوري چې او ساروي دی غسته دی تحبو چې ستا سره مینه د مینې ساروي والا نو دیو منډای کی ګرځي چې درینم کناره کېړه یا په خبره کوي زه قرباني کوم موږ کسان ولې دې خو غوخه لګي نه نه قرباني په خسته صاحب باندې وکړه بچی باندې وکړه بچی ګرانی غوخه خستای الله خوخی ابراهيم عليه السلام په اسماعیل چړای کړو وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من شيء د سمالنا فإن الله به عليم الله پاګې باندې پوا پخوا پخوانو امتونو کی قربانی به قبلې دوه لپاره یو ګراوند به مقرر وکړي کی هغه میدان ته به د قربانۍ سی ساروي غوغه غنم جوار راړل کی به خدل نو چې قرباني چې وکبلې ده نو د اسمان د طرف نه وور راغې او هغه به ځان سره اوچته کا او به سوزولا اوچته ده عربه د پلانې خیرات قبول شو او د چاغه چې به ور پرې خو د هغه به قبول نه و دا آدم علی السلام دو زامنو حابل او قابل دوړ قرباني پیش کا یو کمزور مال د الله په لور کې خو او دویم د سر مال لارو کې خو نو الله دې یو قبول شو دې یو قبول نه شو نو دا چا چې قبول نه شو نو هغه تعصب او زړه راغې وې زتاوي نه ما نو لګي د خپل رورې وجرو دا الله او خیر چې الله پاک هغه مال قبلې چې تاسو سره مینه څا خپل په خسته سورلې باندې ګرځي او کله الله په نوم باندې یو کار کولی نو بیا ولا په مارکیټ کې چې درې ګوري چې دې بلګ کرایا والی خو دې ګارډ نه مطلب ته خپل خو دې پي کې دخري او کله سپي نو بیا ولا چې درې کې خپل په اصطلاحي کې ګرځي نه نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې تاسو سره مینه تاسو ځان له کوم څه کوته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پتا سو کامل مسلمان تر هغه پورې نشي کېدی چې تر څو پورې د خپل مسلمان ورور له هغه سيزني خو کړې کوم چې ځان نه پوهه موږ څه کوو موږ الله ته نیواله مال راکړي الله دې کسه داسې خاصیت چې دا ول ورکړي مال نه راکړي نه نه الله وایي ته چې کوم مال خرج کړي نو زه باغې باندې پوهه ما او نیت مونږ وایو کنه د سړي ارادو ته وایي دستان نیت څنګه لري ایا د دې بل نظام جتول دي او کنه د الله رضا کول دي اوس بل کباحت دا غي چې دای حلال سيزونه په ځان حرامول کل طعام هر یو قسم خوراک کان حل لبنی اسرائیل دا حلال بنی اسرائیل لا الا ما حرم اسرائیل ولا نفسه مگر هغه چې بنکړو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې اسرائیل نه مراد یعقوب علی السلام اسراء د الله نوم دی عبد اسراء عبد او ایل الله عبد الله نو سوکو حضرت یعقوب علی السلام یعقوب علی السلام دوی چې هغه د اوغه خره د خورلنو د اوغه په مون حرام ده چې دې د وخت په موږ حرام ده الان کې د حضرت یعقوب علیه السلام په خپل باندې خپل نساء مرزو او کیمانو طبيبان ورته ویلو چې ته به د وخت نه خوري د وخت خبا نه خوري د څو پورې زیات شي زیات یاب شوی دی نو د علاج لپاره یو سیز نه خورل دا جایز دی هغه ځای له باندې چې نو ته خدا باندې چې اثر حرام دي نه عطا تر وسوا کوم سنت الانبیاء اثر او مسواک د ټول پیغمبرانو سنت دي نو یعقوب علی السلام بزان غوخه د وخ بند کړی و د وجه د علاج نه د وجه د پالنا نو بن اسرائیل باندې خوړاوي زمونږ دي کنه خوړلې نو قران هغه له اشاره کوي الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې باندې کړو حضرت یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې دراتو د تورات نه تاسو وایي دا کتابي مسله ده نو تورات واو نو نازل شوه نو تورات چې رسو نازل شوه نو دا او پکې ذکر بیا قران دا تورات راړی قل فاتو بالتورات تورته وایا راړی تورات فتلوها نو زمو مخی اولو لئی دا حکم پکرا ولئی ان کنتم صادقین کچرت یئی تاسو رشتینی پخبل دعوه کی نو تاسو تورات راړی پیش کئی او که ځان نه مو درو جوړ کړی نو فمن افترا علی الله الكذبا او چا چې جوړ کړ په الله باندې درو من بعد ذالک رسو د دینا فاولائک هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دي دروغ په الله جوړ کړ اوسم لګیا دي څوک په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ جوړي څوک په الله دروغ جوړي او هغه دین پرې خو دی نه اصل دین خو هغه دی چې قران مجید کې موجود وي حدیث ته جناب محمد رسول الله د نبی علیہ السلام قول او فعل دا به موجود وي د صحابه عمل به موجود وي نو چا چې په الله درو جوړ کو پس دا غیر چې دې تلاغله دې نو دا دي ظالمان قل اوایا ازما حبیبا صدق الله وایا رشتیا وی الله او يهوديانو تاسو دروژن یی الله نه نیم سو کال کې ما شپې ته شپه نه دی ویلي رزه ته مې رز نه دی ویلي او ما ورته ستا پیغام رسول دی انی دعوتهم لیلا و نهارا واسررت لهم اسرارا الله چې بسرګن دې نه منلې نو یو یو پسی پسی لپټ پټلې ما فلم یزدهم دعای الا فرارا زما اغداوت ورکولو زما بیان ورکولو زما نصیحت کول دای په تخته مجبور کړیو زمانه به تختې دلا الله زمانه تختې دل خو نه نیم سو وقاله کې حضرت نوح علیہ السلام خپل مشن نه لري پرې خو دې او نه نیم سو وقاله کې مورخین لګي چې دا هغه تابعدار لسو ته نه رسیدي سو ته نه رسیدي لسو یو روایت کې وو کسان راځي یو کې نه راځي خو به هر حال هر څومره چې دي نو لس نه دي د لس نه کم دي که هغه شپږ دي که اووه دي که اته دي که نهه دي په نهه نیم سوه کاله کې سړی مسله بیانوي هغه خبره کوي ما ته یو کس له نصیحت خبرې یو ورځ وکړو چې لکه جنګ جګړې مه کوه روړی سره برابر ساته هغه سبا بیا هغه سړي سره اړم جنگ کوي ته مور ته سبا وې چې را ماته ته پرونو ویلو چې دا غلط کار مکو بیا کې چې بدرېمه پیره ویني نه لاس نیولې شو هغه ورته شه شاب هم بری زور ګورو دا څه وکړه او نه نیم سو وقاله 365 یو ورځ ده 365 یو کال دی درځ او نه نیم سو وقاله حضرت نوح علیہ السلام ربه د قطونو چې سحر را پاسې دلې دې نو چې غو یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله او نه نیم سو قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او څومره الله طاقت ورکړو چې نا امیدي بګینوا او نه نیم سو قال پس یو دعا کوي رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا الله د دې کافرانو به خو با صبر دې ما الله ورته نوح عليه السلام بس ته تبای کوم دی او الله نائم سو کال را لړکو والله ما ته چلو خو عذاب د عذاب نظام څنګه بچو ستا قهر او ستا غصه ډیره ده الله ورته کیشته جوړه وسنا الفلک کشته جوړو دریا هغه ځای کې نوح عليه السلام دلته په خپل میدان کشته جوړي خلک ورپورې خاندي وای موږ وی چې لیوانه دې دا خبره چې په پاتې شو او څو لیوانه دې دریا په میلونو لري دې نو لګیا دې په وجه کشته جوړي او کشته یې د جیا سره روانه کړې ده دا به دې ونی څنګه كلما مر عليه هر کله چې تیرېدل په کولا کون مسخیر من هو پورې به خاندل حضرت نوح له وایي چې تاسو ما پورې نن خاندای دی ورځ مدا سره راشي زه بس تاسو پال پورې خاندم کشته جوړ شو الله دا حضرت نوح علیہ السلام وی الله عذاب نه خبسي عذاب دی راځي مال مسنګ پته لګي چې عذاب راغلی الله ورته وایي چې کله تنور کې د اور بلې دوه ځای کې وبو اخور کې دي نو بیا به شاده نه پوری کشته له بسوري تنور کې وو تنور کې مطلب دا چې اوچ دې نه وبروز تنور کې وبروزي نه چې کله تنور جوش وای د وبو شي نه بګر وځه نو پوښتې چې الله عذاب راغې نو بیا کشته کې هر څه جوړ جوړ کړو نو عليه السلام کشته ته وخته خپل ځکه نه ان ته وای نن د الله د عذاب نه څوک بچ کېدو والا نشته دی الله پاک اسمان ته وې او برو او زمګي ته یو خور کاوه نو چې کله زمګي ته وې شو او خور کاوه نو پای کې غر راغې هوا راغه کند راغه ټول زمګه زمګه کې چې څومره وبوي نو هغه په بره خور کې دي او بره اسمان نبا او برا ورې دي او قران وایي فحال بینهم موج دنو علیہ السلام او د زوی تر منځ یو چپرالا فکان من المغرقین نو زوی ډوب شو نسب خلاصې ورنکو که په نسب خلاصې دل وې نو د نوح علیہ السلام زوی بعد نوح علیہ السلام د وجه نه بچو وې نو چا چې د توحید خلاف کړی دی نو الله تبا کړی دی او چا چې د ابراهیم علی السلام هغه منشور په مخ کې بوتل نو کامیاب شوی ابراهیم د شپږ میاشتې فشار جمع کړ او ابراهیم علی السلام د داسې سړي زویو چې د نمرود بادشاہ د بادشاہي لسمه عزت ایسټکس چې کوم هغه به نمرود تراته 10% او داسې پیرو چې هغه به د فرعون د نمرود په سر باندې تاج نو کې خوده نو نمرود به د عدالت کاروایی نه کوله دا چې پیرو چې شپږنیم سو شپږنیم شلا او شپږنیم سوایا جنکو با د ابراهیم علی السلام کور په ظلم په خپل وختو باندې باقول او نم کله چې به اثر کور دراتلو نو چې نکای په پرتی وی دا وخت به پس لار اچول د قالین په شان دی او هغه د پاسه پاتل چې کله دا هغه د مخالفت د بار الله پیدا کول ابراهيم عليه السلام دا ضرور کول دی او اعلان شو چې د ابراهيم سوزو نو د ټول نه زیات خشاک د ابراهيم عليه السلام پلار اثر وروړ چې څو خیرات کوي ګراوند لا خشاک راړي شپږ میاشتې مورخین وي غو خشاک کارو او چې کله دې لور کوي ور دې غردي ابراهيم عليه السلام په ټال کې نو لده نو یو خو شیطان او نمرود نیولې ده بل خو ابراهيم عليه السلام خپل لار عذاب نیولې ده او ابراهيم عليه السلام له جوړه ورکا او پړي ورپسې شو چې ور مینس کې ورځي اور بلیدو بلیدو بلیدو بلیدو خو ابراهيم عليه السلام چې کله اور ته غورځيږي نو الله یې حکم وکړ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهيم اورا یخشا واسنه چې دومره یخ شي چې زما حبيب هغه د ساړه نه خراب شي وسلام علی ابراهيم برابر چې نه یې یو نه ګلنه چې کله اور مړ شو بعض خلک سلوي ورځې یادې څوک شپږ میاشتې یادې چې سوز ابراهيم عليه السلام هغه اډو کې ګورو او کوم ځای پراتی ابراهيم عليه السلام په مصلا ولاړ دی الله عبادت کوي به موسم دی سره چې کله بچ کوي نو ابراهيم اور کې بچ کو او چې نه بچ کوي نو مینس کې صرف کشتري دا نوح عليه السلام بل اولاد د زوی خبرې نو ځکه الله یفتلو ملت ابراهیم تابعداري وکړي د دین د ابراهيم عليه السلام حنیفا چې ولاړو په توحید او رد شرک کوونکو او ما کان من المشرکین او نو د مشرکانو نه بیا ګوري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنا هچري نشي رسيده لول بر جنت تا حتا تر دې پوری تنفقو چې خرج کوي د هغه مما د هغه مال نه تحبون چې تاسو سره د ظلم نه وما تنفقو او دا ور راجب چې درانه خو خياران دي کنه دا له پاسه جیب کې وره چې پیسې دل د پردي سره مطمئن ما جیب کوم ډک ته کړه په بل طرف ته نه دغه دې طرف ته ځل نشته د هر سره ګس طرف ته دی نو جیب به د پاسه خره چې حب الدنیا د هغه نو د پاسه چې هغه مسجد گزاره کی دمړه خرچه به موجود وما تنفقوا من شيء هغه چې خرج کوي دا اوس د مال نه فإن الله به عليم الله باغي سواله كل طعام هر قسم خوراک کان حل لبني اسرائيل دا جائز او روا او بن اسرائيل لا الا مگر ما هغه خوراک حرمه چې بن کړو اسرائيل يعقوب عليه السلام علی نفسي بخپل ځان من قبل بقوا ان تنزل التورات چلا نو نازل شوی تورات قل تور بوایا که تاسو په خپل خبره کې رښتیا یې نو فاتو به تورات راړی تورات لرا پدو حاویل لئیکم تم صادقین ته چرته رښتینه فمن افتران الله الكذب چا چې جوړ کړه الله باندې درو من بعد ذلك رسول دینا فولائک هم الظالمون دا ظالمان قل تو ورته وایا ای زما حبیبا صدق الله رشتیا ویلی دی الله رشتیا وی الله او يهوديان درو جن دي فتبعو ملت ابراهيم حنيفا پس تابعدار شي د دین د ابراهيم عليه السلام حنيفا چې ولاړو په توحید او رد شرک اونکو وما كان من المشركين او نو دې د مشرکانو نه